نه نازل شوه دی مناسبت د سورت مومنون سره اولانه واجه د سورت المومنون کې مسله د توحید بیان شو مسله د توحید بیان شو دلائل سره ډیر په مزیدار انداز سره نو سورۃ النور کې داغه د پاره د معاشري اصلاح هغه ذکر کوي چې مسله د توحید په ګنده زړه کې او په ګنده معاشره کې ترقی نه کوي چې په الله مینه او په توحید مینه نو د دې لپاره معاشره صفا کا او د دې لپاره زړه صفا کا دویمه وجه په سورۃ المؤمنون کې د مؤمنانو او صاحب ذکر شیو نو په سورۃ النور کې د منافقانو خوونه ذکر کړي دا غي ګندګای او دا غي پلیتای داول صورت داول صورت النور خلاصه د صورت صورت دوی سي ده درې بابونه دي اولنې باب څلور دیر شمایات پوری پدې کې صد باب الفحشاء د پلیته دروازه بندول دویم باب د پنځه درشم نه د پنځه درشم نه تر وو پنځوستم نمبر آیات پورې دی په دې کې مسله توحید چې کومه مسلې لا معاشره صفا کیږي پاغي باندې دلیلونه او مثالونه او مو اوصاف او پلیتای د منافقینو او ترغیب مؤمنانو ته دریم باب دا ته پنځوستم نه تر اخره په دې کې مؤمنانو تدری ادبونه او ترغیب منلو د صورت ته چې دا صورت کومه نه د فحشا او د پلیتای د ختمولو لپاره دویم هو واقعات او دریم آداب سبا سلورم آیت النور په دنیا کې د غیرت چې کوم دنو تقاضا دا ده چې سړی لمن هغه دې د پلیتای نه پاکوي حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ایمان او حیا چې دي دا یو بل سره پیوستي چې یو چتیږي نو بل مو چتیږي چې کم قام کې حیا نوي دا غي ایمانم بچ نشي پاتې کېدلې نو فحشا او پلیتی چې دا دا د بے حیاي انتها ده بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي الغیرۃ من الايمان زو په حدیث کې شتا غیرت چې دی نو دا د ایمان نه دی غیرت د ایمان نه دی نو مؤمن به غیر غیرتی وي نو حیا او غیرت دای د ایمان سره تړلې دي چې کوم قومونو کې حیا او غیرت کم شي دا غي ایمان هم په زوال شي د دې وجنا د ایمان د حفاظت لپاره حیا او غیرت انتهایی ضروری دي بنده و د حیا هم کوشش کوي او د غیرت قوم کوي چې دغه حیا ډېر وي او غیرت پکې ډېر وي نو ددو ایمان با په ترقه باندې وي او چې څومره ایمانی قوت مضبوطې ده نو دومره به د حیا او غیرت دیریږي ان دا یو بل سره تړلی وي یو بل سره یې ګڼډلی دي دیو جنا انسان سره پلیتی نه خای پلیت اعمال ګنده اخلاق دا انسان سره نه خایږي نو بیا لا مسلمان خو لوی خبره ده د دې وجنه فحشا او پلیتی چې دا دا د معاشره ناسور دی دا د معاشره کې انسر دی پلیتی فحشا دا د معاشري کینسر دی دا چې کوم معاشره کې رااله باغې کې توحید ترقی نشي کولای باغې کې قران کریم ترقی نشي کولای چې د فحشانه معاشره پاک شوا نو پدې کې با توحید ترقیو کی او لکه درنا به پکې وځلېږي د دې وجنا چې سورته نور معاشره پاکي او چې کوم معاشره د سورۃ النور په اصول باندې جوړ شو نو پاغي کې به توحید اوزلېږي چې کم کم زړه د سورۃ النور په آدابو د سورۃ النور په اخلاق او منور شو زړه ته دا نور راغی دیو د الله نور د توحید او د قران نور دا به محسوس کی نن چې ما او تا پزړه کې د قران نور نه محسوسو د الله د محبت نور نه محسوسو د توحید نور هغه موږ نه محسوسو او چې د پاکانو د نورانیت خبره وورو ناغرا باندې بد لګي او منلو ته نه تیاری وي دا لام دام سکې دي شي داغه وجه دا ده چې نن زمونږ زړه ګنده دی هغه د سورته النور په آدابو او د سورۃ النور په اخلاق هغه نه رڼا شوه زمون کور ګنده دی زمون زړه ګنده دی اگر چې داوا د پاکای کوو او چې هر کله هغه ګندو نو هغه کې نورانیت د کم راشي دا قران کې وګرځا نو مسله د توحید د الله نور الله نور السماوات والارض دا په بل صورت کې نشته قران ولټو پانی پانی کا دا نشته وی دای په صورت نور کې راوړه او بیا هم دو آداب د بیان نه رسو راوړه چې کله دا د عملی کړل او صورت نور د زړګي ته کوس کو بس اوس په نورانیت راشي اوس په نور مخصوص کې او کدا نیوی نورانیت نشی راتله د دیو جنا قران کریم دا صورت په یو عجیب ترتیب باندې کې خود او په یو جیبان دا سره د پلیتای علاج کو پلیتی دو قسمه وا یو هغه و چې راغلی و دوی ما هغه و چې دراتلو و یو هغه پلیتی و چې راغلی پلیتی و او یا بس واقعیا شو نو دا غیب سکیږي چې آینده د پاره دا سکار سکونی کی دا غي د پاره بنیادی تیږي ذکر کوي سالور سالور بنیادی اصول دا غي د پاره ذکر کوي بیا هر مسلمان دا غواړي چې زما معاشره ته او من کې دی پلیتی را نشي نو متوقی پالیسی با داغی لار بسنگ بندو هر شخص هغه دی د پلیتای لارې بندي کی ذاتی دور د داسې اخلاق استعمال کی چې د دې زړه ته پلیتی سو چې د پلیتای بوی را نشي الله ډیر پاک ذات دی توحید انتهایی پاک دی قران انتهایی پاک دی ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين دا الله پاک خوخي نو چې د مسلمان زړه پاک شي چې د پاک الله پاک امینه وتراشي د پاک الله پاک نور ورتراشي پاک قران کریم ورتراشي بهر معاشره بالکل د پلیتای نه پاکوي هر شخص چې دی ناغم د پلیتای نه او د پلیتو خویونو نسوي پاک وي د دې لپاره دا صورت یو لس خبره ذکر کړي سالور قوانین و ادبونه چې دا ذکر دی ولسمه ځوان بدر نه جوړ شي اولنې قانون دویم نمبر آیات کې ذکر کړي ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله راغلی شي تاسو له تاسو په جاری کولو د قانون د الله کې به دې دواړو پالیسی راغلی دا الګ او جنې مخ تور کړل دي ګواهان په قائم شو کدام دا سپری خودل رو رو به د میخې سنډه یاري دا خبره به چې کمدنو رو رو خوریږي او دا پلیتی به خوریږي ترس په ونه کوي دا نه وای چې پوه شي بني الکو جنای دي او ځوانان دي او بس دا چې کمندنو وړاندې پوه شي نه دي او دې پیروته ګورو کدا دی ویل او په مجرم دی زړه خوب کو معاشره دی د ناسور د ککړه معاشره دی پلی تکړه دغه یار بازار له یار ګوري او دغه جنې و چې کمندنو نور جنکه ګندکی دا لک پهلکان پلیت کی او دا جنې و جنکه پلیت کی دک کې سلورو کسولی دا او دې دې په گواهیو کې د مسلمانانو یو ټوله اگر حاضر کړي دې صرف د سلورو کسانو مخ کې بدرنګي کړي دا او ته دې یو ډلې په مخ کې دې له سزا سکا کمره کې دنه نه په چوک کې په ګراوند کې سزا ورکا نغاره او غغاو چې را حاضر دي شي خلک فلان کی ټیم باندې ما زناکار او زنایی له سزا ورکول کیږي چې اخبار دالی کی چې پلان کی او پلان کی مخ تور کړل دي چې ور سره داول کی چې هغه سل دوری سزا ملاو شو چې بیا د پاره د زناکار چې کمندنو د زنا خبرې کوي نو خله به رپیږي او ملا به رپیږي چې اسنه بیا را باندې سل دوری راشي سل دوری را باندې رانی شي مسلمانانو تبع عبرت شي معاشره به چې کمندونو د ناسور نه پاک شي نو په مجرم باندې ترس مکوا ترس په مکاو ګینینو تب یوم لا د گزارونو نه بچای او په زرګونو عزتونه با تالان کی تب یوم لا چې کمندونو د درو نه بچای او د گزارونو نه به بچای راځي نشي تاسو را تار فجاری کولو د قانون د الله کې سل درو ته دین وی ښا فجاری کولو د قانون د الله کې راس شي دین دی دویم قانون درې آیات کې ذکر کړي چې دای سره لږ غونډه کې بایکاټ کی او دای سره لږ اختلاف نه کوي چې دای ته پته ولګي چې دا موږ ډیر بدرنګ عمل کړل دي ډیر بدرنګ عمل هم کړل دي لږ دی ورته چې لری شه ته زمونږ د مجلس د ناس ته نه دا تا د کولو کار کړی دی چې دې چې کمندنو ځان وته اوچت کار نشي او ځان چې کمندنو ورته سپخ کار شي چې دا ما څه کړی دي مسلمانان دی وسره لګ اختلاف نه کوي ځکه زنا یو حرام کار دی او دا څه کارون نه دی چې ګینی نو ذاتی نقصان دی د دې ټول اسلام ته او ایمان ته او ټول معاشري ته نقصان دی نو لوګ غونډه کې د عزت من مقام نه راو ګرځوي لګ ول عزت مور کوي زنایلا هغه له عزت مور کوي وحرم ذلك على المؤمنين دریم قانون سلورم نمبر آیات کې والذین يرمون المحصنات والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتو د دې دوه قوانینو درستانو حاصل داري چې زنا کول خلوی خبره ده د دوه قوانینو د زنا کار بنده او زنا بنده ولا او دا رستنی دوه چې دي نو دا د زنا خبري بندي چې دا زنا د اټکې دی په خلی باندې راوستل نشي خلک یو بل ته کنزل منزل کوي په معاشره کې اگر چې کنزل لوی ګناه ده ګناه دی کله کنزل کوي غټسریا دلا غټسټیا کنزل کوي خو معاشره کې د دې کنزل نکېږي چې وزن آئی وزن آکارا کدا کنزل چا وکړل د کنزل مار له اتیا دوری ورکا چې بیا دا ټکه په خلی باندې نه راولي زګه دا ټکه چې په خلی راوستل شي نو چې کم سړی ډیر ډیر یادای نو هغه کول ورته بیا اسانيږي نو چې د زنا تذکری ډیری شي نو بیا به د زنا کار څه شي عام شي نن اخبارونه فحش هغه د زنا دعوت ورکړي وې پلان چې ده کې الف چې کمندونو دوشي ځلړ کې سه هغه چې کمندونو جرم یو کو او مجرم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا داول دې لیکي دا اخباری کنسلمار دی اسلامی قانون کې د سره په د سدي چې دا دا ویل او بیا چې ویل نو د سزا بندوبست کول شي ولې چې کم دنو دا خبرې خوري دا اخباری د اسیو ګرو قابل دی د چې دا خبرې خوري دا سنن نت فلم دا چې کمدنو د زنا دعوتونه ورکی د زنا خبرې دا دی نوی د زنا تذکره دی په معاشره کې نوی که تذکره د زنا زیاته شوه نو زنا به زیات شي د کوم شي تذکره چې زیاتېږي د هغه تصورات زیاتېږي د کوم شي تصورات چې زیات شي د هغه کېدل سیوا شي هغه چې کمندونو خارج کې وجود لري نو تصورات د دې تذکری مکوې د سره چې د یوې خبرې ثبوت نشي کولای او بیا د هغې د بندولو ثبوت نشي کولای نو ولې په خپل باندې یادای چې یو سړی یادای نو ثبوت تی پیو کی او ثبوت تی پیالو کی چې بیا په کمدنو د بندولو بندوبست کول شي شرعي سزا په قائمول شي چې دا نشي کولای نو سره چې کم دنو دا خبرې یادې نو دا دریم قانون چې عامه معاشره کې دي دا خبرې نه وي او څلورم مطلب دا دی چې د خزې او د خاون یو بل سره کافی ازادي وي بس یو بل سره خو خزه او خاون به دا خبره نه کوي نن په معاشره کې دا خبره انتهایی زیات کیږي دا یو د ګناه کبیره نه دی د ګناه کبیره نه دی په نارینو کې هم دا ډیر دي او زنانو کې هم دا ډیر دي پښتون خو خزي لبانی ګوري او بیا کله میر ته وای مدذل العالی وی ک بیا لا د جوارو نه وروته نو دا چې کم دنو تباہی ده په دې سره چې کم دنو معاشره ګند کیږي د خوځي او د خاون په منځ کې ازادي ده خو هغه به یو بل ته د دې خبرو تذکرہ نه کوي کله دې خبرو تذکرہ شروع شو او دې خبرو خبرې شروع شوې د دې په منځ کې چې کوم وصلت الله یې خدي هغه جدا کیږي دای به جدا کیږي سړی په خزه بس ګمان شو او خزه په سړی بس ګمان شو د دې کور بیا جوړېدل نشي کور نشي جوړېدل دا معاشره به ګندوي بیا نو سرورم قانون داو چې د خزه او د خاون په منځ کې هم دانشتا که یو سړی په خزه تور لگاو ثابت دي کی که ثابتول نشي نو په اسلامی عدالت کې د خزه د ځان نه جدا کی چې کومه طریقه یې د شرعي ار انسان جدا کی دا څلور بنیادی تیږي دا د دې خبرې وي دا څلور قوانین څلور تړي او دستورونه دا د دې خبرې وو چې د زنا کار دی هم نه وي زنا دی نه وي او د زنا خبرې دی هم نه وي خبرې دې هم نه وي وو آداب هغه د دې خبرې ذکر کړي چې د آداب لحاظ ساته د آداب لحاظ ساته منافق بدرنګ سړی هغه تا ته په مورچه کې ناشته اے موحدا اے د توحید داعی اے د قران داعی د آداب لحاظ ساته ګینه منافق په مورچګه کې دی دورنګ سړی په مورچګه کې دی هغه د پیغمبر حرم نه دی پریخه هغه په پیغمبر تهمت لګول نه نو په تا هم سو لګي تهمت لګي هغه له باندې ګوري باندې ګوري باندې ګوري چې په څه طریقه باندې د لمن بدنامه کوم چې د کوم داعی لمن بدنامه شو د کم تعریف چې کم دنو عزت باندې دا غلاګي دو هغه په معاشره کې د دعوت مهنت نشي کولای پښتون چې نه کخپل ارنګوي خو مولا پاک واړي مولا پاک واړي هغه چې کم دنو چې د چا په لمن دا وي هغه د هغه خبرې ته غوږ نږدي خبرې ته غوږ نږدي تا چې کمندونو مقابل مخاطبین خلق هغه ته منافق تا په طریقو طریقو بدنامي پیغمبر دې معاف کړي پیغمبر دې معاف کړي داغه په کور والے تهمت لګولې دي منس کې ذکر تهمت د عائشه واقع وروړي دا هغه چې کمندنو کور نه له معاف کړي دا هغه بي بي نه له معاف کړي نو تا وسته معاف کی نو فکر وکا سوچ وکا چې په کومه لار پلیتی راځي او کومه لارې د تهمت کی هغه لارې بند کا هغه لارې بند کا هغه کوم خبرې دي چې پاغه باندې چې کمندنو پلیتی را دند کیږي او د تهمت مقام ملاویږي نبی علیہ السلام وی اتقوا مواضع التهم د تهمتي ځایونو نه ځان وساتئ کم ځای کې چې د تهمت یوي داغې نه ځان وساته ځان کې وساته هغه تهمتي او هغه د تهمت لاري او هغه د بدنامۍ لاري هغه بند کا قران کریم هغه و ذکر کوي چې دا ولاري بند کا اولنې لار چې د مسلمان کور ته پلیتی راځي نو هغه دی اختلاط مع النساء د پردو زنانو سره اختلاط دا یې زړه ته هغه ته چې کمندونو پلیتی راځي چې کم زړه د زنانو کم سړی د زنانو سره د اجنبیاتو سره د پردو زنانو سره کینی او پاسی چې کله د زنانو سره اختلاط او اجنبیات سره نو بس معاشره پاک نه پاتې کیږي مخلوط مخلوط معاشره د هغه اولنۍ د پلیتای لار ده دا په وشتم آیات کې ذکر کړي یا ایه الذین آمنو وادی ایمان والو لا تدخلوا بیوتان غیر بیوتکم مخلوطه معاشره مو جوړوي چې کور ته نه روانې پردیتا چې زیرو اجازه تو غواړه چې زنانه او طرف ته شي نو بیا به وردن نشي چې مخلوط وي او زنانه وي نو بیا مو وردن نکیږي ګینینو دغه معاشره پاک بیا نشي پاتې کېدلې نن اختلاط هغه چې کمندونو ډیر شوی دی اختلاف چې دی نو یورپی اقوام هغه اختلاف زیات کو مخلوط معاشره مخلوط طرز تعلیم یونیورسيټي کې الکو جنې په یو بیچ ناشتي استاد چې کمندنو سړی وي او جنکه و تناشتي ښکتا او یې استاد لیکچرر وی او الکان ورته ناشتي او الکان او جنکه ګډوډ په بنچ باندې ناشتي په یو کلاس کې ناشتي مخلوط طرز تعلیم مخلوط طرز سورلی دایو کې جیاز کې نو کراتی چې وی هغه جنکه وی نرسانی چې نه کوي بلکې دکانونو کې دکانونه چلون کې چې نه کوي اوس دکانونه چلون کې آج کمونو نوې شپ را روان دي دکانونه چلون کې چې دي نه دا چې نه کوي او مسلمانانو کورونو کې وړوکې وي نو چې لوی شي نو بیا هم د کور ته نه غرا رواني وای دې منکر وړوکې لوی شوی دی نو وړوکې لوی شوی دی کنه د وړو احکام جدایي د لوی احکام سي چې وړوکې نو وړوکې نو اوس لوی شوی دی کنه د وړوکې جدا احکام دي د لوی جدا احکام دي دارنګي کچرتا یو دیندار سره چا تورو ډبوي شاه التن आवाज کی څوک دی پلان کېم وای توس لوي شوي وای ډیر شیخ شوي رازا دا چې کم دنو دا زمونږ د پښتنو معاشره ده اختلاط د اجنبیات سره حدیث مبارک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا یخلون لا یخلون امراتن تاسو کې او تان چې کمنو یو خود سره جدا کیږي نه الا وصالحهما شیطان دریم د دې سره شیطان دی دریم د دې سره شیطان دی دا نبی علیہ السلام ویلی دی د دې اول مخاطب چې دی نا صحابه کرام وسانه خلک کوئی د دې مولانو زړونه ګند دي دوی وی ذکر اچ خبرې کوي دا وای الله صحابه کرام ته ویلو نو لګوي چې د صحابه کرام زړونه ګندو څه کوي وته ویل تاسو ګندره چې دا څه خبرې کوي چې زړه صافي دا غي نه صفا خبرې راوځي تاسو چې کندره اګنده نه یا ایو الذین آمنو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتا تستانسوا وتسلموا علی اهلها اصول او خودل کچه ته یو کور کې نکار دی او ورزي نو دا فریضه ده ځانو غنا چې ستا نظر په زنانو اون لګي هغه ته وای چې یو طرف ته شي هغه به یو طرف ته شي او سبا چې کمندونو لار شي خپل ضرورت په پوره کې بیا راځي یا وسړي سره کېني خبره به وکي کزنانو سره خبرې او انتهایی ضروری وي نو بیا د پردې نه پاله ده هغه سره چې کمندونو اختلاف نشته نو دا یو خبره ذکر کړه چې اختلاط حرام دی د اجنبیات سره اختلاط حرام دی دویم قانون هغه چې کمندونو حفاظت النظر دا دیرشم نمبر آیات کې ذکر کړي شیطان چې دی نو ددو په گمراه کولو کې خکر شوی دی نو دې دې چې دې نو په گمراه کولو کې ماهر دی نو چې کله جنې په کور کې کېنا ولا اواله کې هم بند کو چې ته پر دو خلکو کرامه ده اختلاط چې دې نو هغه بند شو نو دغه په ټول کال په اختلاط کې کو نو دې اختلاط د پار لارې جوړي چې دا خزه الک او جنې به یو ځای کومه څنګه دا غیر لپاره د لارې جوړي نو اولنې کاری د نظر استعمال لې اول وسوسه الک تواچی جنې تر تکي به ضرورت هغه د کور راوځي نو الک توي چې هغه د ګلو لختې روانې دي لکو ګوره کنه د خدای د قدرتونو په نیت باندې وګوره د الله قدرتونو وګوره او زر وته دا وی چې کلی مخته په کتو کې ګنا نشتا چې په نظر کې د صاحب نوی عبدالرحمن دا د آیات دی که نظر کې دی عیب ویو کنه وی نو کلی مت ته قتل حرام دي کته وای زب کې قدرتونه ګورم قدرتونه باغی کې د میخه میخه کې زیات دي میخه کې ولې قدرت نه ګوري په وښ کې ولې قدرت نه ګوري په غوار کې ولې قدرت نه ګوري چې ته باغی کې قدرتونه ګوري دا چې کمنو ګاندا زړه دی ال کل اناء يترشح بما فيه هر لوخه هغه هغه سره سسي چې سپ کی وی دا ګاندا زړه دا را سسي النظر سهم مسموم من سهام ابلیس دا یو ظاهری لفظ شری دو شیطان د غشنا ناول الله رب العزت داول شیطان وسوسه واچي الکتا چې دی جنکو ته وګوره زمونږ د فقې مسله ده چې کوم جنکو سره نکاح رواوي نو هغه ته قتل ناروا دي په دې پوه شوي چې کومې جنای ته نکاح ور سره روا ده نو هغه جنای ته قتل ناروا دي اگر کده ماما لور ده اگر کده تلو لور ده دا ضروري نه ده چې خامخا ترونو کورونه سکی جدا کی خو بزوانه لک او ځوانه جنای دې یو بل ته ګوري نه کنه چې کور تر اذن نکیږي دا لک ته خپل کمره وی خپل ځای دی وی اصول دی د کور سیده دی هغه ته کیږي څه ضرورت ته چې خامخا د تر لور سره کینی او دا هغه سره چې کمنو غف لګی ضرورت څه شو ګوري دی ورتنه لاس دی ورسره نه ملاوي دا خو ضروري نه چې دا غي په بورقي هر وخت په کور کې او دې چې راځي نو دبه چې کمنو په سر باندې روماله چولې خو چې راځي نو سر دې ښکته راځي مور او خور او خپل خځه خواله لذي کینې دي کنه څه ضرورت ته چې ضرور کمرې ته ځي دروندار کمرې ته څه چلې ځي څه ضرورت دی څه ضرورت دی چې د تر کمرې ته ځي څه ضرورت دی چې چاچی سره کینی او څه ضرورت دی چې د تر لور سره کینی ماما کرالاړ وړي وډباو د ماما لور دی او طرف ته شي کما خامخ وي او هغه چې کمونو دې سرخ کړی چې هغه ته وروري خیر علي دې او ته خدای دې وبخا یو ځل خبره وا هغه دی یو طرف ته شي کې خدمت ولا کوي په باورچی خانه او منډو کې د چي ولا پخ کی او بیا دی مشر زنانه ته وای یا لرور ته وای راشه ماما دوی له چي وړه دا څه ضروري خبره ده چې خامخا وتزي د ماما لور سره به یو ځای په کټ کې سي ناشتي او هغه له ولې چې کمنو لاس په لاس کې ورکړې وي لاس پر چې کمندنو لاس کې ورکړې وي او ته به چې کمندنو هغه هغه سره به ګپونه لګای دا دا کم دا غره پښتو دا او دا کم غیرت دی پښتانو دا خلک کوئی چې دا مسلو کې وې دې رشته ختمي پوېږي نه موږ رشته پالو خدای مکا او بیا مکا سبب دغه ماما ټوپک راغستې او د سر له بلې کې جدا خورې د لولم د زمانو ته په بد نظر کتلې دي بیا وسکای هغه ماما ودر پسې ټوپک راغستې ته نه مانی چې زما سره شیطان دی نو ولې چې کوم نو دا کار کوي دا قران رشتہ پالي چې تاسو رشتې دایمي شي پاتې شي چې دغه تر سبا تماشه راغستې واره به غیرت په خپل کور کې راته لیول لیور وې شوې دا خو لیولې اولې مې او ورور ټوپک راغستې چې دا ځله به غیرت زما کور والا ته بد نظر باندې کتلې دي او دې زولما څه به جوړ کی قران رښتې پالي چې ستارو ورولي پر ورولې پاتې شي تر ورولې په تر ورولې پاتې شي ماما خیل په ماما خیل باندې پاتې شي تاسو منځ کې دښمنی رانی شي نو دا دویم حفاظت النظر چې د نظر حفاظت وکا او دا دې نه وي چې بس تر راخو دې کې څه چللې یو نظر دینو وی ټول پلیتای چې جوړیږي نو هغه د نظر نه جوړیږي و معظم النار من مستصغر الشرر او لوی ور چې دی نه د وړو کی انګار نه بلیږي کم نظرتن فتکت فی قلب صاحبها فتکت سهام بلا قوس ولا وطری سور نظرونه چې دی ناغي حملی کړی دي په کسانو باندې په زړونو باندې حمله کړې دي هغه حمله دا سوي لکه د غشي اگر چې لینده او غشي نخکاری خدا چې کمنو په زړه باندې حمله کوي نو اول الک ته وي چې موږ ورته کمنو هغه جنایت ته بل مسله ده ته پته چې کوم جنې سره نکاح کیږي نو هغه ته قتل ناروا دي خو چې د کمی جنې سره نکاح کیږي نو هغه ته قتل حرام دي نو د هغه پټو ته قتل هم حرام دي ته دې پوه نه شوې دا هغه پټو ته قتل هم سړي پټو ته نن الکانو سره په موبایل کې د پردو جنکو پټوانی او فیسبوک او دې کې یو څو بل څه کې دا پټوان چې کوم نه ګوري دا حرام دي لکه څنګه چې جنکو ته قتل حرام دي دغه شان ته چې کوم نو ور سره د هغه پټوانو ته قتلوم سړي حرام دي بلکې کم الک چې هغه محل فتنه وو نو هغه الک ته قتلوم حرام دي الک لا الک تکتلم حرام دي چې محل فتنه وو نه دی ګوري وطن یغني خپل زړه حفاظت انتهایی ضروری دی نو اول شیطان وسوسه الک تا چولا نو هغه لارې بند کړه هی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مؤمنانو توایسه نظرونه خپل کته کوي نو زنانه وی دا سړو ته وی چې نظرونه کته ساتي ار چې خزل ده نو دی باندې دومره پابندي خیر دی شیطان ول زړه کې وسوسه چولې چې تاسو خو چیلونه په سر کړی دي بورکیم څه کړی دي په سر کړی دي او پټ یې د دیوال شاته نو که تاسو په سړو کې چې کمندونو الکانو ته سکی وګوري نو خیر د خبره دا څه خبره ده او شیطان جن کول زړه وسوسه واچولا چې الله کو نظر کته کو خو تو ګوره کنه د ګلو لخت نه روانه د لګو ته کې وګوره ته وتا جناله او څه کم نه وسوسه په زړه کې واچولا او دا د خزو اکثر نظریه ده چې ګینینو مونږ لدی سړو ته قتل سری جائز او بیا مولا او طالب ته توبه اخو خالص رور غړي بلکې هغه ته جایز هم ثواب وته وي دا ډیره غټه خطر شو بیا ډیره غټه خطر شو حاشف ته چې کیسه کوي کنه چې سړی را روانو په خوړ کې نو خود وی سړی را روان دی نو چې لګرانې دې شوی خوارې لا پوستاجی دی لکه استاد جوړې سړی نه دی هو یې خوارې دا څه شي دی استاد دی نو دا چې کم دنو طالب دی که مولا دی هغه ته هم قتل حرام دي هغه ته قتل حرام دي صحابه ټول مولیان نو صحابیات ټول مولا نه وي ای په دین باندې پویدل کنه مولا څه شي ته وي چې مدرسې نه پاره خو چې په دین پویدل نه دا غوښنه وا په دین پویدلې پاغه پابندی لګولې ده او اگر ته سړی ته نخ کاری خو بیا وته هم قتل حرام دي خزوی په یو سترګه ټوله سواپې لیدلې سړی په دواړو سترګو هیڅ نه لیدلې کور ته چرایشي نو سړی ته وایو مو وای تا پلان کې ونل دا ګاډه سره چولاړو او ته ما چې لیدل دا غریب چې ځان له موټر سایکل بچ کې دې دې بلاوی ټوله تماشه کړی دا کوم ځای نه دا شي او دا چې په لینک روډ کې دکان کې کینی او هغه پړده را کاږي نو دا چا نه پړده کوي دې په ونه شو دا چا نه پړده کوي د څه شي نه پړده کوي د بار دیوالونو نه پړده کوي دا تن نه لیو چې دا سره ناشته او دې چې دا دا لو دا غرالي قانون رالي داسې شي شو نو دا چې کمندونو زنانه ډیر بی باکی پدې کی وای دا خیر دی او دا خیر دی خیر خیر په کڅ شو شو او چې کم سړی ته قتل حرام دی ناغه ته پمړونی قتل حرام دی وای وای دا څه خپل پروتو پمړونی ورته هم قتل حرام دی نو دا څه لته کمندونو قران کریم سره صفاقی چې دې زړه ته د الله نور شي راشي چې دا ځونه په کې نه دي تنور راتلې نو درې مطلب ذکر کوي زنانو ته خاص کر چې دا دې نه وي زنانه چې دا چې کمندونو جوړي صرف د سړو باندې پابندي ده او کوم باندې پابندي نشته لري يقول للمؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن نو دای په چې کم دنو آداب او تول کویل زنانو ته خاص کر چې للمؤمنات یغضضن من ابصارهن مؤمنانو زنانو ته وایي چې نظرونه لکته کی او دې چې کم دنو الکانو ته نګوري دا فلمونه چې ګورندې کې جوړې جنګي فلمونو کې لکان ني نو فلمونه وګوري خاکی وګوري دا حرام دي کنه للمؤمنات يغضضن من ابصارهن سلورم شیطان اوس د دې لپاره چل جوړي چې دې له خسرونه کته کړل او دې له ولا سرونه چتو مسنګا اچوچت کی نو خاجی دا نمبر غلط شیو نمبر غلط شیو کاله کوته بند کا خج غلط شیو اکلګ نرم غونډه کی خبر شروع شي رور ته څوک ته څنګه بیا رورو غبس شي سٹارټ شي غب سٹارټ شي یا چې کم دنو دا دا هغه وخت مسکالو کنه سندل نسور کول تاسو ورکول دا هغه وخت سو مسکالو آی چې کمنو فحاشي نو کبیا څه تاسو زه اوس خو نوې تهذیب ته او کالج ته هم رواني او ځان سره هو اقبال وی وی جس سلم کی تاثیر سے زن ہوتی ہو نازن او سلم کو کہتے ہیں ارباب یا کل موت چې کوم علم ته چې کم دنو کم علم کې د خزنه ناخذ جوړ شي نو او سلم کو کہتے ہیں ارباب یا کل موت آن علم تا کل من خلق مر ہوئی اکبر الامادی اوزائی کی ہوئی تعلیم کے تیزاب کو ڈال اس کی خودی میں تعلیم کے تیزاب کو ڈال اس کی خودی میں کہ ہو جائے ملائم تو پھر جدھر چاہے ادھر پیر راواله بار نه لا کې ورځو دا نوی نوی تهذیب اگې ټول اسرائیل یہ نئے تہذیب کے انڈے ہے گندے دا چې کم دنو پدی په سلیګیای اکبر آبادی او ځای کې وای وی پیشک پارک میں پلو پارک میں پولو کالج میں پلو لیکن خدا کو اور اپنی حقیقت کو نبولو پارک کې ګرځي او کالج کې ګرځي خو دور او منه چې د خدای بنده یم د خدای سیم بنده یم چې کالج ته روان شي ته وایي چې پیرغون ته نه جوړ شو د خدای توپ داو کې د سره د الله حکم ته او د پیغمبر خبرې ته غوږ نه جنای جنای چې بیا کالج ته روانو شو توبه به غلا پریدا پریدا به نظیر بلار کی پری دا چې کمندونو لوی بلار ته جوړیږي بیا دا دا چې کمندونو په دوپټانی اسنی او بیاي چې کمندونو هغه نه الله رب العزت ته بندګان نه وته نو دای پابندی ولګولا نو پنځم قانون معاشره هغه چې کم دنو ډیره خرابېږي نو د دینه خرابېږي چې الک او جنای بی وادي وي الک او جنای بی وادي وي نو اوسګار زړوي کور د شیطان د دا حدیث ته نو کعبه د مؤمن زړه د دا شیطان ته مپری دی دا نو وی چې بی واده دي ځان له واده وکي ځکه دا هم معاشره کې بد غنل شي چې له کوی مال څوک وي واده یا جنې وی مال څوک وي واده مشرانو ته وي تاسو سره سر ترګی نشته څه ان کې هو چې لږ دې په کور کې ځوان شو نو دله د واده بندوبست وکړه چې جنې دې کمنو کور کې ځوان شو رضی له واده بندوبست وکړه خرشته ولا وګوره الګ پتا ته وي چې مال واده مال واده او چې کوم نکاح نه کوي او ګندوي حدیث کې راځي شرار امتی العذاب زما په امت کې بدترین چې کوم نه غل ګندل وندامي چاغه غل وندامي چاغه وي تازه پای ملاويږي انو می خساتلو ته ضرورت ته شیخ رشید دی ډلا هغه دا چې کمندنو چای دا خبرې کوي چې صرف چې کمندنو خپل شهوت رانی کوي نا دا بدترین دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی نو ان کې اولایا ما منکم بی نکاح چې کمندنو نکاح کوي ان تر دې پوری شپږم قانون معاشره کې تاسو چې کمندونو د غلامانو شرح سکی کمی کی غلامان په معاشره کې د مسلمانانو راضي غلامان به سکیږي راضي خود غلامانو شرح سکی کمی کوي نو چې د غلامانو شرح کمی شي نو به حیاتوب بس شي کم شي نو غلامان آزاد کی ترغیب ورکی چې غلامان څه کی کدن کا شانتی نشي آزادول نو پیسې تی والا خوشي کا چې آزاد شي نو بیا وزن له سید واده بندوبست کی زور به د کانجرتوب مکوي یعنی چې د مال او د دولت په نیت باندې ول رښتا نه ورکای چې ورګه چې داسې مالدار رښتا پیرا شي نو بیا به څه کما ورکم تزمکه والا رښتا پیرا شي نو بیا به ورکم د ډیرو روپو رښتا پیرا شي نو بیا به ورکم دا چې کندنو په خپل خپل اولاد به حیا کولی او به عزت کولی نو دا کار چې کندنو مکوي محفوظ شو چې د ګندګونو محفوظ شوي اوس به تا په زړه کې مسله د توحید داسې ترقی کوي چې نور بشي نور څه بشي نور او معاشره کې به نور د توحید څه شي ښکار شي او د توحید رڼا به وځلېږي الله نور السماوات والارض ځکه ورپسې چې کمنو دا ډایرک راوړی دا الله نور دی تاسو رڼا کول غواړي دا معاشرت کول غواړي رڼا کول غواړي کدا رڼا لر سره دا کم ځای ملاويږي دا سپورت کې نه ملاويږي فی بیوتن اذن الله دا چې کمنو په جماعتونو مدرسو کې ملاويږي تار چان ملاويږي وزیرانو نه د دینه ملاويږي رجال الله تلهیهم تجارت ولا بيع عن ذکر الله دا خدای د ملنګانو نه چکیږي ملاویږي کدار نه در سره نو نو عمل به ګندوي عقیده به سوي ګندوي ناغه مثالونه ولا بیا ذکر کړي سورتون انزلنا فرضنا د سورت کې کمنو اهتمام ته اشاره ده د لوی شان والا سورت نازل کړه مې دی لرام او فرض کړی مې دی احکامات د دې دوی وفرضناها فرض کړی مې چې کمنو د احکامات وانزلنا فیها آیات بینات دریم فضیلت وانزلنا فی آیات بینات او نازل کړی مې په دې کې آیاتونه صاف صاف یعنی توحید دلایل پکې دي فائدہ استاد ولکه درورځيږي د دې لپاره چې تاسو نصیحت قبول کړئ تذکرون نصیحت قبول کړئ نو عزت هم برقرار شي کبه دې صورت دی عمل نه کو د پښتنو خبره پر تو بلی وځي او بشرمېږي لعلکم تذکرون د دې لپاره چې تاسو نصیحت قبول کړئ اذان یت وزانی د دې لپاره درتوام اولنې حکم دی چې زناکار سره او خود چې دا نو وای دی لرا خزل سبکارو دا دې روانه د دیو کدی چې کمندونو د سړی د شپېلی جواب نه ورکولې نو دا چې کمندونو پلیتی باندې کېدا نو د دې د وجنه دار مخ کې کړه ازانیت و زانی ډیر قباحت دې نه دی ازان یتو ازانی زناکار خدا او سړی چې کوم نو وهي هر یو دې دواړو لرا سل دوری او سل گزارونه او منی وي په دې دواړو را دي نشي تاسو له چې کوم نو په دې دواړو باندې تر فی دین الله بجاری کول د قانون د الله کې دیني ستوي سل ګورو ته سو وي دین نن دې ته سو دین وای یره کته ته چې دای دای منسوخ کړل دا سم مسله نه راځي سړی مونږ ته خو څه نه دی ویلي یوازې مونږ دین نه دا دین نه دی دا هم چې کوم په پج دی کله واحد من امر نه او د خدای د طرفه دی نو اقیمو امر دی د خدای د طرفه نه د پج دی دوم امر دی چا د طرفه دی دې کې فرق څه دی بیا ا چې کومونو بدلی او ګوتې پکې وای ان کنتم تؤمنون بالله کتا ایمان راړې په الله پر درستنه باندې ولی اسد عذاب او ما طائفه من المؤمنین او حاضر دي شي دا سزا دې دواړو ته وړل د ایماندارو مؤمنان وړل او ته حاضر کی چې صرف دوړي سندل نشي چې نور ته څه کم نه شي شي عبرت شي اذانی دویم قانون عزتمن ځای ولا مور کو او د عزت د ځای نه لګرا کوس کا چې د عزت د ځای نه لګرا کوس کو نو خپل غلط عمل احساس کو سر شي وشي اذان اعلان کې ویل اذانیتن زناکار سره چې کوم دنو دا نه خایيږي مگر د زناکار سره او یا د مشرک سره وزانیتو هلمیخ سره نه یاري نو د عزتمند خلکو سره مکه نه وایي زما ما آیات په عنوان کې حل کو او تاسو په نو شي مشکل نه ده وزانیت لا ينكح الا زان او زناکار چې کوم دنو نه خایي کې د مگر د زناکار او د مشرک سره هر چې ته دغه ځای کې خلکو سره کینې وي مشرک وسره له ځای کو مشرک په الله اکتفا نه کوي د غیر الله نه خپل جتونه سکی غواړي نو زناکارم چې کم دنو په صحیح ځای په حلال ځای باندې اکتفا نه کوي او د غلط ځای نه خپل حاجت څه کوي پورا کوي فحرم ذلك على المؤمنين حرام کړی شو دا زنا په ایماندارو باندې والذین يرمون المحصنات رم قانون چې خبرې زنا دي هم نیوي آ کسان چې تور لګي په پاکو زنانو باندې تومت لګي په پاکو زنانو باندې ثم لم یاتو بیاربات شهدا بیران اوستل چې کمندونو سلور غوان فجلدوهم 80 جلدان و دې لرات یا گزارا ولا تقبل لهم شهادتن ابدا دا چې المحصنات چې په پاکو زنانو باندې چا تهمت لګاو چې دای کړی دی دای کړی دی دای کړی دی حدیث کې راځي چې دا د لوی ګناهونو نه ده لوی سن دا ګناهونو نه دا انو قران کریم ول سزا ذکر کړی دا چې ثابت نه کړ په سلورو گواهانو نو سو دوری دي اتیا بل سزا دا دا ولا تقبلوا لهم شهادتنا ودا اما منی من قبل ودی لره گواہی بالکل چاره هم بالکل ولونه منی اگر که توبه واسي او دای دینا فرمان فاسقان وتوی درې مسزا که توبه وی الصلاه دا د فسق نوم به نس شي لری شي خو نور ته نه لری کیږي مگر هغه سان چې راو ګرځیدل فرض دین او درست کا عمل یقینا الله دې په خون کې مهربان سلورم قانون او هغه سان چې کمنو يرمون الموصى يرمون ازواجهم چې تهمت لګي په خپل بیبيانو باندې و يم لك ولم يكن لهم شهدا او نو دې لره چې کمنو شهدا او گواهان الا انفسهم مگر خپل ځانونه نو بیا طریقه خي فشهادت احدهم نو قسم دی او تند دینا سلو قسمونه دی په الله په قسم کې بداوي چې قینن دې درشتینو نه او پنځمن الله نه تعالی علی چلانت الله دی په دوان انکار من الکاذبین کوي دې چې کمنو د درو جنو نام ويدرو عن العذاب او لري کوي بده خزنه سزا دا خبره انتشد فاعل دی درو دی یا یدرو د پر فاعل قاضی دی او یدرو لری کوي بچ کمندر لا قاضی دی خزنه سزا به انت شادا په دې خبره باندې چې گوايو کې دا خزا قسمونو کې دا خزا سلور قسمونه په الله انه لمن الصالحین یقینا دا سره دروځنونه او پنځم بداوي والخامسه خزه کې چې دا پنځم راوړو ان په تیز ور راوړو ذکر دې خو جواب تعالی نه لګی کنه ذکر د مخه سره وصل کو والخامسه ان غضب الله عليها چې یقینا چې کومو غضب او د شین اسمان چړق دی په دی باندې خود سره لعنت ذکر نه کړه چې خود لعنت کله یری یا اخبار وخت لګي چرګانو ته خیری کوي رمبي د سکی خیری کوي خدای دې غر کې خدای سټکور کی او ټماټر د سکی خیری کوي چړوکای د سکی خیری کوي خدای دې چړوکای په لعنت کې ټماټر نه وسی نه خود لعنت یری نه ټول رسکار د لعنت سره دی نو هغه ته د شین اسمان چړق یادای چا نه غضب الله علیها چې یقینا غصه او غضب د الله دی په دې باندې کان من الصادقین کده وی درشتونو نه اهتمام د صورت ولولا فضل الله فضل الله هو منی کنه ولولا فضل الله کنه فضل الله الله پتا سبحانه و رحمته او مهرباني د الله نو معاشره هم ډیره ګنده شو سورته نور ته سوې فضل الله او مهرباني د چا وته وي او اوسنۍ جبه کګي په سخ سبانه خوځي وی دا د وحشانو سزاګانې دي دا د وحشي دور سزاګانې دي دا بیک ورډ خلکو سری سزاګانې دي دا خپل بیک ورډ دا دا سړی وحشي دی د درنده دی شاه ابراهيم الله تعالی حجت الله کی وی چې د دې خبرو څو خلاف کوي د قوانینو اسلامیو د دې خبرو سو خلاف کوي نو یا به لیونی او یا به د فاسق فاجری چې د الله رب العزت د دین نه به بالکل سی بیگانه اوم کزان لکی وي نو دوی به دا منی چې دا بالکل څه دی ټیک ته وی ځکه چې د دلور خور سره څوک مختور کینو د بس حالي نو خپل نه بر راس کی ولولا فضل الله کنه فضل الله بتا سبحانه مهربانی شرمیدلی بوئی او یقینا الله توبه توبه قبل ان کې مهربان ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم یقینا کسان چې راوړل تورګنا راوړل تور دورو دا چې کمنو واقع د افق ذکر کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزا لتلو نه غزا نه چې کمنو واپس راتو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ستورو ځان سره یو بیبي بوتلا په دغه پیره ځان سره عائشہ بای بوتلی وا چې واپس راتو عائشہ بای او د سماعت لتلی وا ملګرو کی جاور आवाज وسلا کی جاوای چې کمنو پر وتړلا عائشہ بای موږ دغه وخت کې سپکیو موږ بدا پته نه لګی چې کی جاوه کې سوچته وکړو نشته خوراکونه داسونه چې جاوه په وخ پورې سکړه او تړلا او روان شو زاو د اسماعیل له تلو ما الته مې امبیس لیدل او دانه مې راغونډولې مرا مې راغونډولې سات مې چرالم قافله نه و ما ته پته و چې نبی علیہ السلام د لخر نه رسو سوق پریدي که سامان پاتې شوی یو کمزور سوق پاتې شوی نه غزان ترسکی راولي زنه بولجه شو ته طالبان وي نو په دغه په ما څوک به نو څم لاستم اسنه چې روان شم لار را غلط شي بیا وغه ما په ذکر دي زباغي په ذکر زم خدای یو ادب دی چې رک شوي نو چې کم ځای رک شوي حق ځای کې کینا کته هغه په ذکر دی هغه تا په ذکر دي نو دی بیا یو بل مو مې خیري نو دا چې کم دنو عائشہ به پاک قضای باندې خيار وا صادره بزان واسه او سم لاستا دا غراغه صفوان ابن معطل اسلامي هغه عائشه به ځان سره کینولا عائشه وی ما دومره आवाज واوري چې الله اکبر انا لله و انا الیه ته پردې د نزول نمک کې چې د ذل دلو ما یو خې کیناو او بس په سوره شو ماته کتلیم ندي اپ لو درې دو زبوک سره شوم دې په لارې چې او قافلې خو له رستو په بل پړاو کې پته ولګي چې عائشہ خو نشته خبر اورو خره شو عائشہ خو نشته عائشہ خو نشته عائشہ خو نشته خبر اورو خره دلا زمونږه په پړاو له ورنږدې شو او چې د سلولې زوی دې لیدل صفوان او عائشه لیدل دا نو د پلیتی خلی پلیته خبره وی نو هغه نه دا پلیته خبره وتله په قسم په خدای ما نجا منه ولا نجت منها ما نجا منها دا عائشه چې کمندنو د دنه خلاص شوی نه دا او ولا نجت منه عائشه د دنه نه خلاص شوی او د عائشه نه نه خلاص شوی او څه شي دي پلیت خوري نه پلیت خبره راوځي دا نه دا پلیت خبر راووتله دا خبره پلیت خلق واغستله منافقانو خبره ډنډوره شو چلې دلا او چلې دلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عمر رسیدا نبی علیہ السلام پریشان شو صحابه ډیر زیات شو پریشان شو ډیر پریشان شو چې دا سړي دا د سړی سوچو کی خدای دې بچارا ولینا ګینینو د دینه بچ کېدل ډیر ګران کار دی ډیر ګران کار دی دا صحابه د ایمان تړې وي صرف د پروپاګاندا نه د درې کسان متاثر شوي دي په سالم صحابه کې د درې کسان شوي دي متاثر شوي دي هغه هم دور سودونه سویل نه دي خو بس انسان نن کې دي شي کړی نو بس صرف دومره خبره مستاح ابن اساسا حسان او داسې همنا دا چې کمونو یو د درې کسان دا متاثر شیو هاي خبره صرف کړي وا نور ټول صحابه زوردار خلاف کړي دي کور ته سړی تل دی وای یوم یو دا خبري خلک کوي او غي ورته وی یا با ایوبا دا ایوب لارا دا دروغ دي ولې دروغ دي وی عائشه زمانه خده کنه ده وی بالکل وستانه صفوان خده به خنه دی وی بالکل را نه خده وی ته په ځان راواړه کزه د عائشه په ځای باندې وی او ته د صفوان په ځای باندې وی تا به دا کار کړو خدای ته وګوره دا خبره مکو او ته زما په صفوان ګمان نشته پوښي شاوی دا دروغ دي بل صحابي وته وي بالکل دروغ دي نبی عليه السلام وی ولې دروغ دي وی موږ مستولاړو وی ستاپو پانو باندې موضوع باندې چې کومو معمولی ګندګي وا الله تعالی دوی چې دا لری کومځي چې کوم ذات ستاپو پانو باندې ګندګي نشي برداشت کوله هغه ستاپو به تر باندې ګنده خزه نشي برداشت کوله کایشه ګنده و تاسو به مخ کې ویل چې دا لري نه منو مونږه دا خبرې مونږ نه منو دا سنارا صاحب وي دلایل وي چې کوم نو کړه ولای شي هغه نه تاسو کو چې تا ته دومره پدې د دې بیا سلند مې نو کنه سلند به وو هغه وته ما خواهشه کې صاحب نه لیدلې البته یو عیب پکشته او هغه دا دی چې کله وړواږي نو کول پاتې نه کولاو پاتې شي په پیسکوره ورغو مې راشي دا غینه چې کمونه چکی اخري نو چې کما خزه دومره بولوي هغه له چلتا پورتاکار تاغي په بلیغ انداز سره صفائی وکړه چې خو دومره بوله ده په بوله خزه څنګه دا کارو کی زه قران ویل دي الغافلات بوله دي نه پويږي چلتا پورتانه دي نو دا چې کمندونو صحابه دا صفای وکړه خبره وا نبی له سلام پریشان دي عائشه وی چې خوند ډیر نو خو نبی له سلام چې تحقیق ته رسول نه دا عائشه تن سویل نه دي خو خپته وو خبره سره نه کوي ډیره ډیره خبره سره نه کوي تب پایشه رااله بیمار هم وا بیا چې کمندونو نبی علیہ السلام ډیر څه خبرې نه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ دا چې کمندونو د مستاح د مور سره او د سماعت له شپې وتل موږ لا کورونو کې غسل خانه نه وی جوړې کړي نو بار وتلم دې چې کمندونو مستاح مور ټکر او خړه وی دیو چې تایسه مستا خرج دي شي مستا ما توي یا امه انه قد شهد بدر موري ما خبره مکوا مستا په بدر کې شهید شوی دی شریک شوی دی او د بدر کې چې څوک شریک شوی هغه ته څوک داسې خبرې نه کوي تخیری کوي چې خدای بیا وی وی چې بیا دریم دلی وی بیمار ته چې مور داسې مو آیا کنه هغه بدر کې شریک شوی دی وی ته یا انت یبو لگا یبو لگا تا ته پته نشته ما چې مور څه چللې څه چللې وی چې هغه راته خبر وکړه چې خلک دا څه خبرې کوي دا څه خبرې خلک کوي وی الله گواه دی چې د اسماء ترا کې وڅ شو بس خبره خو د اسماء ته مې شو وی بس چرالم تبر باندې رالم نبی رسول الله صلوات و سلام چې کوم دنو کور تراغه زه پوښم چې دا دی ولې خپه دی بما ته چې کستا اجازه چې زه پلان کړل لاړ شم زه پلان کړل لاړ شم نبی علیہ السلام ته سید ورشه پلار کړل لاړ تبر باندې و پلار مې راغی راتوي چې لوري کدا خبره شوي نو ته چې کوم دنو موږ ته پاک خبر اوکا بیمار ته وی چې زما حال او تاسو حال داسې دی لکه دو ابو یوسف وی قسم په الله چې ډیر غم نرانه د یوسف علی السلام د پلار نومو میر شي چې یعقوب دی اگر هغه میر شو مې چې زما او تاسو حال داسې دی لکه چې کمندونو د یوسف د پلار زبر چې کمندونو به صبر کومه کزه وام چې ما دا کار نه کړي والله غواړي چې ما نه کړي نو تاسو منئ نه تاسو له دروغ غوونه څخه کړی دي د کړی دي او کوام چې کړه مې دي نو الله ته پته رن چې ما کړه دې کنه دې کړه بس الله ته وزدا خبره فریدم فصبر جمیل بس والله المستعان علامه تصفون الله پوشا او کار پوشا بس دا بس الله ته فریدم درځ تیر شوي نبی علیہ السلام مونږه راغې تاسو کو چې دا څنګه دا نو ما نه تاسو نه کوي وې دې بچ خپونه بیا ما ما څه نه دا کولم وې ما ته وی ما ته سونوي وې مور ته زما وی او بکر تا چې عائشه څنګه دا ان مو ورته چې تبا دا پیدا وې نبی عليه الصلاه والسلام ناستو او د نبی عليه السلام حالت بدل شو وې زه پوه شوم چې په نبی عليه الصلاه والسلام وایو شروع شو وې خولې په نبی عليه الصلاه والسلام باندې رااله لږ سات تیر شو فسر وجهه ته نبی علیہ السلام هغه حالت ختم شو په نبی علیہ السلام وی چې عائشہ مبارک شه ان الله قد نزل براءتك الله رب العزت تا پاکی را نازل کړه دایته نرالل چې ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم بما ته بابا وی پلار راته وی چې پرا پاسه کنه د دې شکریا ادا کا او د خپل راشه وی ما ته وی چې زه د دې شکریا نه ادا کوم زه د رب ابراهیم شکریا ادا کوم اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې عائشه زمانہ خفلا زکه چې زه پوېږم چې کله دا زمانہ خوشاله نو دا وی چې زه د رب محمد خبره کوم او چې کله دا خپي نو دا وی چې د رب ابراهیم دا بیا رب ابراهیم وای او رب محمد نه وای الله رب العزت هغه پاکي نازل کړه د دې وجنا عالمان ذکر کوي د امت د علماو اتفاق دی چې د دینه پس هم عائشه رضی الله تعالی عنها ته څوک دا خبره یادې چې دې دا کار کړی دی دغه سړی کافر دی دا سړی کافر دی حسینی شیعاګان دا غي دا مسلک دی او خمینی به وي چې زبر عائشه قبر له دوری ورکوم دوری به ورکوم حسینی شیعاګان کافر دي هغه چې کمونو هم عائشه باره کې دا تهمت مني یا ورځ عائشه وای او فاطمه رضی الله تعالی عنها ناس وی او توي وی موري وی زخه مکه ته خای وی موري زما فضیلت ډیر دی که ستا فضیلت ډیر دی وی زما فضیلت ډیر کستا رومی رحم الله ذکر کړی ناغا عائشہ به وتوی زه خنور نه پویګم خو یو خبره کومه حب تو در قلب احمد از شبقتی فی ریرا حب من در قلب احمد از لطف خدا حبتو در قلب حبتو در قلب احمد شفقتی پدری را پتا چې نبی علیہ السلام مینو نو زکه مینو چې تستې د زړه ټوکړه وی هغه پلار او تی نو او حب من در قلب احمد از لطف اله او فما چې نبی علیہ السلام مینو نو دا خدایي خبره وه دا د الله په مهربانای باندې وا او تو مزکا تو مزکا ځان کې هستی بنت یا طیب کریم تو مزکا ځان کې هستی بنت یا طیب کریم شاهد تطهیر من قران قولی آکریم وی ته پاکه نو زکه پاکه چې د پاک ټکړاین ځان کې به امتیاز آسته به امتیاز طیب کریم او د چې پاکم نو شاهد تطهیر من قران قول ا کریم نو زماده پاکه گواه چې کوم دی ما قران کریم دی نو لوري اوس په صلاح تو کوم ان الذين جاءوا بال فدی کې زورن ذکر کوي فدی کې یو هغه چې چا تومت لګولې دوی ماغو د مسلمانانو کې ځنې چې هغه چې کمندنو هم خلی په ګنده کړې وي او درې چې کمندنو چپ چپ پاتې شو درې وړلو ته سور کوي زور نه ورګي یو خو جوړون جوړون کې وغي له عذاب عظیم وي دویم چې چا لک شرکت کړو هغه ته شرکت کې ولې کاو او دریم ته وایي چې چپ پاتې شو نو ولې چپ پاتې شو رد دی ولې نه کړای رد دی ولي یقینا کسان چې راوړل درو دا یو ډول وستا سنا لا تحسبوه مناسبت ما خلاصه کې ویلو چې کو د دې آداب له حاصل نه کوي نو منافق چې کم دنو هغه ناس ته لبل مرصاد دی هغه در باندې تهمت لګی لمن د لګند کوي لا تاسو شر لكم ګمان مې کوئی په دې باندې د بل استاسو بلکې دا ډېر خور استاسو آغا خیر و خیر وی چې شرونه ځان سره راوړي آغا شر اړو شر نه چې ځان سره ډېر سره راوړي خیرونه راوړي نه پایشه وای تهمت ولګید خدایشه مقام سم روچت شوم مقام څومره اوچت شو او د عائشه د وجنه سورته نور څه شو راغه او د مسلمانانو شان څومره څه شو اوچت شو ګنده منافقین په کوم څه شو ښکار شو د بار د هر یو تند دینا هغه چې کړي د ګنا نه او هغه چې ذمہوار شو د غټه برخه د دینا د عذاب لوي دی لولا استمعتموه قول نو دا چپ خلکو ته وي چې تاسو اورېدل وی دیلا نو ګمان کوم مؤمنانو سړو زنانو په خپل ځانونو باندې بیان په سیمانه په یو بل باندې یعنی پایشي باندې د خیر ګمان پکارو د بدای ګمان نو پکار بیان په سیم خیره وقالوا عذابكم مبين او دی ویلو چې داری درو صاحب لولا جاو ولې نه راوستلې په دې باندې څلور غوان فایز لم یاسو بشوادا هر کلا چران وستلې غوان دې د الله په نظر ومجن او کنه فضل الله الله پتا سو مې ربانی په دنیا او آخرت کې خامخا رسېدلې بوتا او ستا فارس کې چې تاسو به شروع کړو عذاب لوی دا خو الله مې ربانی وکړه فارو کې تلقونو بیالسنتکم چې هغه تاسو دلته په خپل ځبانه او تاسو یې په خپل خلوغه چې نو تاسو سره باندې دلیل او تاسو ګمان کو په دې معمولی او دا د الله په نس ډیر غټو په هر صحابي تهمت دا کار دی ولولا سمعتموه ولې نو چې تاسو اورېدل وې دي لرا نو چې پر صحابي تهمت لګاو نو اگر کوم مودودي سره یا بل سره وای دا څه کوم نه درو دي دا درو دی وای بس ان ته به مودودی لمن پاکه کې د صحابي لمن په پاکه نو چې اوس خبر او کې ان ګور له به مودودی راځو کو نه چې په صحابي راځو کو نه ته سنو وای اجزه به مودودی راځو کو نو ته به دې څخه په شپه لکه او درې کې چمچمارا سبحانك هذا بهتان عظیم ما ما ولولا ولنواج تاسو ور دې دې لرا تاسو ویلې نه مناسب موږ لرا خبرو کوم په دې باندې خلوب یو خوځو پاک پاک جنو منگ اللہ سبحانک پاک اللہ تو حاضا بوتان نظیم دار چه کمدنو تور تو مت لوئی نصیحت کی تاسو ته الله چراونه ګرځي تاسو په شان دي خبرو ته چاره هم په شان دي باندې پوښوي چې په صحابه ته متن لګوي لمثله چې په چرته صحابه باندې تهمت لګوي کتا ایمانداری بیان الله تاسو سنا او الله ر په حکمت والا یقینا کسان چې خوري چې خوخه غني چې په خوره کې چې کمنو پلیتی کیبل خور کی نت کې پلیتی خوره کی فاش فلمونه انجیوز چې کمنو آګاندا رسائل ډایجسټي دا خوري ان تشیل الفاحشه پاکستان کی چمان راوړل دل عذاب دردونکې په دنیا په آخرت کې او الله پویږي تاسو د معاشري په سمولو تاسو ورو پویږي نه ولولا فضل الله کنه فضل الله الله په تاسو مې ربانی شرمې دلی بوي او یقینا الله دې ترسون کې مې ربان مسکون